د عیدګاه دروازې څخه محمد نبي د ناني کاکو لمسی پښتنه کوي، که سهار سړی بیدار شي خو بیا قصداً بیده شي لمونځ قضا کړي، بیا قضايي لمونځ کولی شي که نه؟ حضراتو دا فوات او تفویت بولي. مسلم الثبوت یو عمده کتاب دی، هم زموږ د مذهب کتاب دی، هغه کې راوړي وايي فوات او تفویت علی السوا دي. یعنې په باب د قضا کې فوات دا معنی چې سړی د نیمې شپې څخه بېده دی لمر خاته راپورته شو او تفیت دا معنی عمدا نیمې قضا کې لکن هغه سړی چې په عذر جنې قضا سو د هغه په ذمه کې قضایي لمونځ ته حتما به راګرځي اما ګناهګار نه دی خوبېدو په هغه وخت کې مکلف نه دی او دا چې راویښ او بیرته پسې بېدېږي او لمونځ په قصد باندې قضا کوي پر دې سړي دوه غمه دي قضا خو شته چې شته حتما به قضا راګرځي تثبیت په مسله کې قضا لازمه ده فریضه ده اما ګناهګار دا به دوه کاره کوي یو به توبه وباسي چې یا الله بیا به داسې نه کوم او بل به قضا راوړي خو مطلب دا دی که په زور چا لمونځ په چا قضا کړي یا بدو قضا یا په خپله بېدینه لاوباله و لمونځ یې پرېښو که شل کاله دي که دېرش کاله دي هغه ټول قضایي لمونځونه په ذمه کې د بنده پاته دي هغه اعاده غواړي وغواړي والسلام